کتاب الاعتصام دا باب کتاب نه په بیان دی مضبوط نیولې د قران او د احادیث شکنه سمنا دین دین مضبوط نیول کنه باب الاعتصام بالکتاب و سنت مضبوط لوش رخول په کتاب الله پرې او په سنت رسول الله پرې دا معنی چې په دین پرې مضبوط لوش رخول وبه قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان عن مصر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب دا غدي چې کسی سفیان یې د مسعر نه نقل کوي خو په عن سره عن مسعر وغیره مسعر یې د قیس نه نقل کوي خو په عن سره عن قیس قیس د طارق نه نقل کوي په عن سره عن طارق ابن شهاب کنه قال طارق ابن شهاب بلی چې قال رجل من اليهود لعمر رضی الله تعالی عنه یا امیر المؤمنین چې دې ورځ نه میز دې یی درز جوړ کړی او خوشی مې په دې ورځ باندې ملاو کوله فقال عمر عمر صاحب ویل چې انی لا اعلم ای یوم نزلت هذه الايه موتا شاپات دې چې په کیمه ورځ باندې نظر شو دا آیات موتا دې ورځ دې را شاپات نزلت یوم عرفه فی یوم جمعه تینا نظر شو دا په ورځ عرفات دې جمعه په ورځ د عرفات ورځ وه د جمعې ورځ وه میش په دې ورځ باندې دوه عیدې نه مناو کوي ته یو عید وښیې که نه میش دوه عیدې نه مناو کوي که نه ښه سمعا سفیان مسعرنا اورېدله ده د حدیث سفیان نه مسعر نه و مسعر قیسا او مسعر اورېدله ده د قیس نه و قیس طارقا او قیس اورېدله ده د طارق نه دا دې ته سره وکړه چې اپوز دې شو طعن عن سره نقل شو وفعن شو دا احتمالی تیارا کنه ناروی دلانوی ویلی کنه بیا دی وجه نه داوی دی سب سما بنده تصریح وکرلا چه نا ادی عن دا مطلب نه چه نه دا ناروی دلا فعن سر دار نکل کوی خواروی دلا ادا دنه کنه شم بار حالا پدیغه چه کم دا کنه آیات شه دی دینا کنه تکمیل تا اشارادو کنه چه دا دین سشای دا کامل مکمل چه کم دا کنه دین دا یا کامل مکمل دین چې شو کنه خو بیا دغه په مضبوطه طریقه سره نیول په چار دی کنه چې په دې باندې سره عمل وکړو کنه شان و دې ته الله پاک نعمت اخفل ویل دا بیا نعمت دغه په مضبوطه طریقه سره بل خدای ته مشت دا خوش کړه دا ورزی ته لكم الاسلام دین به چې خدای دې ته خوش کړه دا په دینه بل مرضی شي خو وینا و دې په مضبوطه طریقه سره نیول په چار دی حضرت عمر صاحب خلق ټیل کړ ټول چې کیم دا کنه ممبر باندې ودره در خطبه ویلا او د ابو بکر صدیق صاحب د بیعت متعلق ترغیب یا خلق ته ورکلو کنه بیا دا نه د خاص بیعت مسلمانو چې ابو بکر صدیق صاحب سره په کیم ورځ باندې کړو ا دې ورځ نه سبوتا بل ورځ کنه دې ورځ باندې چې کیم دا کنه حضرت عمر صاحب ویلوړ د ممبر باندې اومو دا کیسه زنار ودلې دو کنه اخبرني انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ انه سمع عمر دار دری د عمر صاحب نه پیغه سبو د هغه وخت چې هغه بیات کوکلو مسلمان دی ابو بکر صدیق صاحب سره کنا وستو علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برابر شو منبر د رسول مبارک باندې تشهد خطبه ولا ده قبل ابي بکر فمخد ابو بکر صدیق صاحب نه ابو بکر صدیق صاحب یې نه منبر ته شو هر عمر صاحب اول شو فقال بحرت عمر صاحب چې اما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده غرق لخدای پک رسول خپل د پر الذي اغه بدال اغه ثوابینا اغه نعمتینا چې کیم نعمتینا ثوابینا د خدای څنګه دي اخوا یو ته غرق لو علی الذي پیغه شیب نو عندکم چې دا تاسو سره سړي کنه تاسو سره څه شي دي خو په دې ځای یو غوښتل سره راستري استمنه مشکتینا تکلیفینا رسنه دی خدا صحیح نه دی کنه سا په دې را خدای پاک هغه ثوابینا او نعمتینا د غره کو یقین د خدای پاک څنګه دی معنی وای خستو دې تو کنه خدای پاک مړی کړلو وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم ودا کتاب هغه کتاب د چې هدایت کړه وې دې په سبب سره خدای پاک رسول دې تو ستا فخذو به تو عمل شریکې کنه عملو کې بل کتاب نه تحتدو ورسیخ بشه ایتو سه لما په طرف د اغشی هذا الله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ورسیخ کړه او خدای پاک دې کتاب په سبب سره رسول مبارکیم شي ته تو سره کتاب په سبب سره اغشی ته ورسیخ شي اې دې وجه دا کتاب مضبوط ورسې کنه وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال عبدالله ابن عباس سے ویلی دی چه زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تین کو مولا رسول برا غیجر بندے بازار اکڑا تین یہ کرا وقال ودا دوام کا اکڑا چه اللہم علمه الكتاب یا اللہ تدتا جه کم لکنا ورزا کے کتاب خدا پاک دے کتاب تعلیم تدر که رسول برا عبداللہ ابن عباس سے تدر دا اکڑی دزک عبداللہ ابن عباس سے تر ایس المفسرین ورشی کنا الله پاک به فروا ګرځولې دي تو سه لرا دینه را دینه نه په سبب د اسلام سره د اسلام په سبب سره خدای پاک تو سه به فروا ګرځولې نه را دینه ته ضرورت نشته کنه سم او یادا سه لیدي ان الله تعالی نعشکم بالاسلام الله پاک او چات ګرځولې دي تو سه لرا په سبب د اسلام سره د اسلام په سبب سره تو سه او چات ګرځولې او په سبب د محمد صلی الله علیه وسلم سره دیو جنا دا کتاب یا مضبوط ونسی او دا رنگی دا سنت رسول مبارک دا غا مضبوط ونسی کنا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كتب الى عبد المالك بن مروان مكان بار بار ترشوي خبره عبد عبد الله بن عمر صاحب تغاور ولي كل عبد المالك بن مروان تا يبايعه چه بيعت يكرلو دي عبد المالك بن مروان سرا كان دی ایغه سره چې کیم ده کنه بیعت یې کړل چې کله عبد الله ابن زبیر صاحب شهید شو کنه دین اورس کې د عبد الملک ابن مروان سره بیعت کو ځکه چې ټول خلک په دغه باندې سره جامع شول نه را بیا اختلاف یې نه جوړاو اختلاف یې نه جوړاو په امت څخه کنه د عبد الملک ابن مروان سره بیعت وکړل او دا ته په شلی کلی وی چې وا اقر لك بالسمع والطاعه زه اقرار کوي ته پر افار ودلې دې کیسې دې ته په منلې دې کیسې دې ته علی سنت الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم پیغه کنه حکم ده خدای پاک او پیغه طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فی مستطاعت په سیمره کې سره چې مو واس وی چې واس مې وی کنه تو کې ساوي زور ویا او مانو ویا کنه شان باب قول النبي صلی الله علیه وسلم بعثت بجوامع الكلم رسول برکلی چې زر له الله شوم په جوامع الكلم سره متداسه کلمه رو کړی شوی دی چه آغا جوامع کلمه دی جوامع کلمه دا منا چه الفاظی چه کم دا کنا دی اغی کام دی او معنی چه کم دی کنا دا دیر دی پی اغی شی کنا ایده تا جوامع الکلم ورشی وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم يوافدا دویم آیت و نصرت بالرعب مو امداد کړه شو ده په سبب د دشات سره الله پاک مت زبردست رعب او دشات رو کړه دا چې وریانه چې کیم نه کړه چې څنګه باندې خبر شي چې باندې روغ لو کنه او راغلا خدای دا سره رو کړه دا کړه چې خپل خلک نه تشتی درو په سبب سره مې امداد کړه شو ده وبین انا نائم بلا دا خبره چې بدل من شي او ورځ ورځ نه زخبیا ولا رايتني دا په سره سره چې د رسول مبارک فتح او حاصل ولا دا فتح دی یو ملک دا سول کې د خزانه کرے چې تو ته ډیر کرے کارا شه اچھا جی او تی تو به مفاتیح خزائن الارض فوزعات فی یدی بخشش ول شفلوز د مش قال ابو هريره دا ورثه ویلی دی چې فقط ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک خدای نه لوړو وانتم تلغصونها او انتم تلغسونها دا سی ویلی دی او یا دا سی ویلی دی چه و انتم تلغسونها ویلی کنا ایلی دو سر کلمه یو مطلب ده کنا و انتم تلغسونها و تو سه او مسلمونه دانه جمع کوئی ده خبهره ده ذکر لارا کنا رسولم برا قلولو خو تو سه دانه قیصر کسرا دا خزونه تو سه جکیم در جامع کلی مختلف ملکه والا خزونه تو سه دانه ترجامع کلی دا دوی سره یو مطلب ده دا کلمه وکړه چې وانتم تلغسونها یا وانتم تلغسونها او کلمه یا بل کلمه ولا تشبه ها چا مشابه ده دغه کلمه سره معنی ده غو نه معنی ده خدا بل څه کلمه ولا وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس سعيد بن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء نبينا نذكر شهد نبينا ينبيا ابل پیغمبر و هغه معجزه خپل امت ته پیش کړی او بیا هغه بنګونه و هغه خپل امت امتیونه وی چې کیم نه کنه ځنه خلک یې په باندې ایمان وروړو ویری کنه ایمان وی چې کیم نه په باندې او موږ الله تعالی چې کیم معجزه کړی دا داسې معجزه کړی چې دا کیسه معجزه مخشه یو پیغمبر ته خدای نه درکړي کنه چې قرآن شریف ته کنه شان دا قسم معجزہ اللہ پکیو پیغمبر تانو دور کریے یا دی و جنا مو چې کیم نه کنه خیال دا ده چې قیامت په ورځ باندې وي په ټول پیغمبرونو نه د مو اتباع وي ډېر کنه شان ځکه چې مو ته خدای داس معجزه را کړی به چې مخ چې کیم نه کنه پیغمبرونو ته نه ور کړی کنه ما من الانبیاء نبیو نه ده تر شو د نبیونه نه یو نبی الا اعطی من الایات منګر ور کړی شوی دته د معجزې نه ما هغه معجزه مثله اومنه کته پیغمبر اقتدا نه کې ته دې نه کې خلک اقتدا نه کې چې څه کې په تو بس لوټ شي یو دا غو په شوا نه ګرځي دې کنه شا اول اقتدا دې چې مقتدی دې دې نورس کې دې مقتدا ګرځي دې کنه کته مقتدی نه وې کنه سوچ کې دا کنه پیغمبر مقتدی چې نه وې یا ته مقتدا نه شي ګرځي دې کنه اې دې وجنا دا ائمه سمرا نقتدی بمن قبلنا چه میز اقتدا کی پا اغی چا پسی چه مقصد میز نا تیر شوی دی و یقتدی بنا من بعدنا و اقتدا کو پا میز پسی آغا سک چه ورست پا میز پسی روان دی کنا دا امام پا مرال ائمتن سر دو و دا ائمتن ندا مراد دی چه میز اخلا پا نیک خلق پسی روان وی و بیا پا میز پسی نیرا خلق روان وی کنا نیرا خلق دی پرا مقتداوی و دا اغی مقصد خلق دی پرا مقتدیون وی کنا هريره پشتنه وکړه د سنت طریقې د رسول مبارک متعلق کنه یو غلانی د سنت طریقه ده ول قران او قران شریف ته د متعلق دا خصو ان يتفهموه چې دا کو خلق دې غل روایت او عنه هريره تحقیق کو پشتنه کوي زنه وکړه د متعلق ويدعو الناس او بل دا خصو چې پرېږدي کنه خلق الناس نه خلق لرا نیرا خلق بند ناکو لکوی ضرب تکلیف مصیبتینا نویرا سوی پریشانی نویرا سوی الا من خیرن منگل کا خیر نانا پریزی خیر ویرا سوی خود ضربه و تکلیفینا جه کم ده کنا پریزی ضرب نویرا سوی کنا دینی دا دری چاری دی دا خوشاوی چیو قرآن شریف خلق شزده کو او بل سنن کنا تا رسول مبرک طریقه خلق ریغزده کو او بل یو بل ته ضرر ته کینده کنه نه سره ورسوي کله خیر واسی رسی به خیر ورسوی خو ضرر ته کیم نه کنه نه ورسوی وابي قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست الى شيبه في هذا المسجد اغه ابو وائل سے ویلی دی چې زور شنستلا شیبا صاحب دا په دغه جماعت شه جماعت نه مسجد حرام مراد ده کنه دا مکه مکرمه جماعت شیبا صاحب ته ورکینستل په دې مسجد حرام شي قال له شیبا ته ویلا ابو وائل وی چې شیبا ته ویلا اجازه علی عمر فی مجلسک هذا ارنوس کومت عمر صاحب ای اور سره زید نو سید تو دغه باندې چې راته بکین ورته نو سی عمر صاحب ای اور ورچنه فقال عمر صاحب ول چې همم تو الله الا هي صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين مو دا کس کړه دا چې نه پرېز د ځو په د کعبه سره د سره زار او د سپین زار چې د کیم تر لاک دی او دی دا په څه نه په کټه شه چې نه پرېز د الا قسم ته بین المسلمین مگر تقسیم کو دې دې غلاره پر مان د مسلمان شه احساس لاک دی په د کعبه شه نه نه په دې دیواله پرې او مسلمان دا سره و شه کنه قول تو شیبا سے ہوئی کہ موے تو کہ ما انت بفاعلنا دا ذکر ہے کنا دا ذکر ہے دا تو دا ہول دی دا چه کسی یا خزران ویرا یا پلا گویه را کنه شا یا دی وجه را دای دی غیبی کلا سری دی پر دا وکل دی چه دی مروبات او بنده شی وی دی غی چه کم دا کنه جوڑا ولی پو بنده شی دا مسلمان تا نه تقسیم دی کنه وی رسول مبارکو تقسیم کری و او بکر صدیق صاحب تقسیم کری و کنه قال ابن عمر سے ویلا هم المرآن نقط نقط دی بهما دا خو دا دوا سړی تر شوی دی کنه رسول مبارک او بکر صدیق صاحب نقتدی بهما چې میر اقتدا کی په دې دوی پسې یا یقتدا بهما اقتدا کړی دا چې په دې دوی پسې کنه مرباس میرا دې پر یار باندې درې مینه تقسیمه وي بس وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جزر قلوب الرجال امانت معنی حفظت ده امانت کنا دا نظر شو دا ده خدای ده طرفانه من السماء سمانا د خدای طرفه نه دا نازل شوه ده فی جذر قلوب الرجاله په اصل د زړه د فرعي څه کنه بالکل د خان کې په زړه څه اننه چې کیم نه کنه د خدای طرفه نه د حفاظت ام نازل شوه ده سمانا د امانت حفاظت د هر انسان سره فطری ده طبعی ده کنه خدای په کوار سر نه چې کیم نه د زړه په وخت چې کیم نه کنه دا غره کوله ده يقول قال عبد الله ولد عبد الله بن مسعود سيد ان احسن الحديث كتاب الله طول خبر شکشلی خبره دا ده کتاب الله ده و احسن الحدیث په ټوله طریقه شکشلی طریقه حدی محمد صلی الله علیه وسلم ا طریقه محمد صلی الله علیه وسلم ده و شر الامور محدثاتها بدترین کنا دغه کوره اغا انوی ارپیدو ارپیدو کریشوی دغه کوره دی دا رسول مبارک پس مراته خو دلیل نه وي موجود که نه او مطلب دا چې په خیر القرون څه نه وي نه وي چې کوم د ورور دي ور پیدو شي چې د بدعاتي نه دي دا په ټول عمر څه بدترین شی ده بیا دا هو اړیږي چې کوم نه کنه عبدالله بن مسعود صاحب دا خطبه ویلا کنه په خطبه کې دا ټکی کړی دي چې نه احسن الحدیث کتاب الله واحسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم وشر الامور محدثاتها ایده ده واز ده نصیحات متدق دا یا کیا ویلو پا ده خطبه شی دو انما توعدون لآتن اغسی چه تو سر وعده شی لآتن خام خد تسلیم کدا وما انتم بمعجزین او نوی تو سجه کن ده کنا خلص دین کی کنا چه عجز کی خدای پاک عجز کی نظر تو سه ورا سی ونا خلص نی کنا وما انتم بمعجزین نوی تو سه عجزوین کی ده خدای پاک چه معنی نظر تو سه ورا سی و تو زن خلص شی کنا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم دا ابراس وزيد بن خالد دا دوا سره پنځکی د رسول مبارک فقال رسول مبارک فرمایل لا اقضين بينكما بكتاب الله عز وجل دا دې کنه دی ویل دا وارثه ته وزيد بن خالد بلکه دا هغه یو عربي تو چې هغه بچای چې کیم نه کنه نکارو له بل غا سره کنه بیا هغه عربي بچي زنا کړی او هغه د سوزه سره سره کنه مشوره کوي ساده بار بار تیرې دي کنه ایره دې کسونه ته وی چې کلا واقعا ته بیان کا ایره تر رسول برکې چې لا اذین بینکما بکتاب الله عز وجل زه خامخ په اصطلاح کې چې کیم نه کنه تو زوی سره د خدای په کتاب سره کنه خدا خو ستري شاهدی ته کنه ستري اچھا جی وابي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه رسول برك ولي دي مو ټول امتيون وي جنت ته ور داخلي الا من ابا مگر هغه څوک چې جنت ته نشي داخل چې څوک انکار وکړي کنه د جنت د دخول نه چې څوک انکار وکړي او قال ابا رافع بتاول قال لي بتاول صحابه کرام چې ومن يا بسيج ده انکار کوي جناب ته تللنا قال رسول برکت او فرمایل چې من اتعاني دخل الجنه کیم سری کې د مخبر او من لا داوی جنت ته داخلي شي ومن عصاني فقد ابا کیم سری کې مر فرمانی وکړه دې انکار وکړو چې رسول مبارک نه فرمانی چې کو دالکه جنات دخول نه چې انکار کول کا جنات ته نه سیدا سره کنا وابي قال حدثني محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه وثنا ویلی ده پر غیر سلیم ابن حیان بنده دا مانا چه دا شخص سرائی ده توثیق یې کړه دا تعدیل یې کړه دا فلمار شي کنه قال حدثنا سعد بن مینا قال حدثنا او سمعت دا روی شک دې حدثنا ته ویلي دي که سمعت ویلا والقلب یقزان زره به دور دا کنه که کسا ده در کئی وکا وکی کسا پس زره به دور دا سی سرگه پتی دی کنه فقالو بی آیغ ملائکه اویل چه انا لصاحبکم هادا مثلا ده ملگری تو سے دیگه ده پرائیو ده کم ده کنه مثال لا فضربو له مثلا بیان که دتا اغا مثال ده ده چه ده کم مثال لا اغا مثال تو سے کم ده کنه دتا بیان که فقال بعضهم زنان تويت انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا بیا د ملائکه ته وویل د زنا د زنا نه رات مثله ول د دې سړی رسول برکو شي کا مثل رجلن پشان د ول د هغه سړی را بنادار چې جوړي پروکیر وجالا بیا مأذبتن ولی کر چه ستانا زن روزی سی کنا زن خواشی چه بو مڑی تا دولو کنا دا پلن کائی ومن لم یجب دائی او چا چه جبت تی دکتا این او کرزم بیت خلی دارا دا کر تن شد دخل ولم یاکل من الوادو بس مڑیان او خوال اللہ واکر چه ستانا زن خفاوی چه سرا مسرا در ولا زلو چه کم دا واس مدر کو وطن رو بلی کنا فقالو بیا د سلام علیکه د سلام هرته اول چې خدا هم داسې اجمالی کیسه وکړه کنا چه الدارو الجنتو دا کیر چه دا دا جنت دا خدای پاک دنی جنت جوڑ کرا دا کنا خدای پاک چشتان دی دا کیر دا و کیر چه دا دا جنت او پده دا جنت چه خدای پاک مڑی کری دا نعمتین آتا یور کری دی خواندین آتا یور کری دی مڑی پسی کری دا و ایده مڑی دا خدای پاک خالق ور بیلی پا چا ور بیلی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یور بیلی کنا و داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای به غربلین که چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فمن اطاع محمدا چاچه خبر آمان لده محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ایده ده خدای خبر آمان لده کنا خبر آچه آمان لخواخ جنات تا وربری مڑی تا وربری خدا دن روزی سی جنات تا مدینہ پر قسمت سی و تیر تا ورده خیر ومن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچه نفرمانی وکل لده محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایده دعوات نکلو کبیل فقد اطاع اللہ ایده نفرمانی وکل لده خدای فرمانی ومحمد صلی الله علیه وسلم فرق بین الناس او محمد صلی الله علیه وسلم کدا دا فرق دا پلمان دی خلق شه دی کفر او دی مسلمان پلمان شه کنا چې کین سره د دعوت قبلوي دا د کیم نه کنه مسلمان دا او کیم سره چې د دعوت نه قبلوي هغه د کیم نه کنه کافر دا دی د محمد صلی الله علیه وسلم فرق او صلی الله علیه وسلم کافر او د مسلمان شي تابعه قتيبة بن سعيد عن ليس عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ده حر جابر سے روایت داستی کہ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم رسول برک میز بند روایت لو دیوے کہ مخدا نے داس خیبری دو وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن حمام عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال حذيفه سے ویلی په تحقیق سره مخشوره حاصل کړه د توسه مخشکوله ډېر وریا ډېر او چاته درجه ته تو سره فدلی یي په خان کې ډېر مختصری یي تو سه کرای د قرآن شریف په سبب سره کنه وای راحتکم یمینا و شمالا او کثیره تو سه شری شي په شي طرف په کین طرف باندې دونه دې خلیا کوي کرا په کې خلیار باندې نظر نه کرا چې د کیما ده ترا ده قرآن شریف کی مسیح لیار دو ده حدیث کی مسیح لیار دو پا دیل یار بنده نظری ده بلکه کلا سی طرف تا ولا سنگ دنه ده کلا کیم طرف تا ولا سنگ دنه ده بده شیطانی لیار بنده دری مکانا بیا لقد وللتم ضلالا بعیدا په تحقیق سره چې کیم ده کنه گمراهیون شي ته څه پیغه گمراهی ډیر اور یاد سره لکه چې څه ده چې کیم ده کنه مخ سے درجات اس من دلیلو بیا وی دامره چه کم ده کنه بیا لون دیار پریوزی و دامره وی چه کم ده کنه بیا لیار شی و خطوی شی کنه دکا یه سمره سره چه ده چک دینا پریوزی کنه دامره چه کم ده کنه زیاد متیزی کنه شا او کاتی دینا پریوزی دامره چه کم ده کنه نمو تیزی کنه شا لکه ازا مخشه امتینا سدی کنه بن اسرائیل شی چه کم ده کنه دوی بنده اویا سر که جوڑه شدیده کنه و دې یو مقدار جاجې کیم ده کنه او چاته د داسې کلات پر وځي کنه پینا رټ سره خوري خوري کې دي په دې چې درې بند او یا فیر کې چې کیم ده کنه جوړ شوی دي کنه درې بند او یا خوري به جوړ شوی دي دا څه مطلب ده چې څومره به مرتبه او چاته وی کنه بیا چې خطو پته چې کیم ده کنه چاره کړي هغه مرتبه نه چرته وځي کنه بیا دمره چې کیم ده کنه وریا لګي او دمره ګمرا کړي چې نه خلک دمره نه ګمرا نه ته چې څومره ګمرا کړي کنه اچھا جی وابی قال حدثني ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک ویلی دی انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به ولمو اول دی اغه دین چه اللہ زلا دا مولا را خدای پاک پا کیم دین سرا کنا پا کیم دین سرا جا خدای پاک زر لزلا امو د هغه دین ول داسته که مثل رجلین پشان د ول د هغه سړی د عطا قومن چې ورغلو د یو قوم ته فقالا بیا وته چې یا قومه مقصد دا څه کنه چې د خلک و ډکه سره شول کنه جاهلیت په وخت کې چې کیندا کنه یو قوم په بل قوم باندې ورو خاطو بیا کله کله چې کیندا کنه عربي سیدا طریقه و یو سره یو لوړ چې کیندا کنه غلطه یاوې رمه په ولا یاوې لرګي کړل یاوې بل څه چار کړل کنه بیا غره ته چې کله تک شو د غره په طرف به دشمن لشکار وې ولې نو کنه شا دا خو دشمن لشکار روان ده او سیغ دین رغلو د امو په کوم باندې چې کوم لا کنه ډکا کوي کنه په باندې ورخیش او کوم خو بل په غفلت کې و چې کوم له رغه لشکار نه هنو سید دشمن نه کنه بیا دا چې وکړ مثلا چې هغه یې سوي دغه سړي خطه وکشه کنه شا او دا چې لرګای یو ور سره پلاکاړه کړی وی خطه کنه لاشې کړې که نه هغه را ور پرېدو دغه فلان له غاړې ور پرېدو خطه وی چې کوم ده که نه را پولې که نه کوم ته ورته شو بیا چې خلک یې ولیدلو که نه شه بیا وریاره له خلک وپوهېدل چې یاره څه چې کوم ده که نه حادثه چې کوم ده که نه پېښېدین کېدو دا سړی چې د دا سر پرېږدي که نه دا سنر پرېږدي که نه شه ایده غتا نظیر عریان ویل چی کنه سا اغا لان لغاد دا غوین که کنه سا دا خپل کوم میڑا راولو کنه بیا کوم دا جی راولو بیا دا جی موجی کم دا کنه دشمن لکار دا خراب پاترا پدیس کرگی بدا خپل لی دلالا یعنی تو سیلا راول راول دا در بندی جی کم دا رکا در بندی اکوی کنه زنی را خلو سوی کنه سا یا تا ویرو سوی کرائی نفر آزر کی بیا ویل کنه خلق ایده نظیر عریان خبر او من لگی کم دا کنه راول وشول کنه بیا وی که روان شول په تا به مزار وی کړو یا دشمن نه وی چه کم ده کنه خلوص شول دشمن وی چه رسیدو ده یو زنه وصل یو زنه خلوص وی او زره حال که داسی چه ده نظیر وریان خبره وی نمانده چه یاره ده آسی میر دروی کنه سا نرسا دشمن کنه سا آسی میر دروی یاره آ تام شول بده کره شوی تام شولا بیا جشپاوی پیرا شو چود وی شواست بکو اخشوی دشمن ده کافو منده ایسا ولی و دشمن پر بدالو فکره سوی چه کم ده کنه ای سرکل ایده بنیاد بیر واسطو کنه دا سه رسولم براکا ده مرگ نورستی چه کم حالات روان دی کنه او جهنم روان ده او دا چه کم ده تکلیفین و مصیبتین روان دی ده مرگ نورستی رسول مبارک نشتو زی اغنه داروی کنه بلکل کاغا نویر اوریان کو کنه تا اغنه که اخبر کم دارولو دشمن ندا سه رسول مبارک اخبرو مز داروی که کم ده کنه ده ورستی حالات کنه فاهلکهم هلوک کې تل دی لره واجتاحهم بنیاد یې واستنو دی دی کنا فذلک مثل من اطاعنی رسول برک فرمایي چې دا نه داغه ول لري چې چا د مو خبره او من لفت تبع بیا ته به ذریو کما د هغه دین جهت به چې وړل کړی دی مو په کیم دین باندې و مثل من اطاعنی ودا ول لري چې چا د مو نه فرمایي او کلا وکذبا وتکذیب یو کو دی هغه دین جهت به من الحق چې وړل کړی دی مو په کیم دین باندې چې هغه حق دین ده بیا وکړ صدیق صاحب چې چا د کوتینا نه پرې کول د کوتینا انکار وکړو د هغه سره د جنگ اعلان یې وکړلو کنه سره د کیمره کنه د جنگ بیا عمر صاحب ته وویل چې نه څنګه سره په دې باندې جنگ کې ور سره د کوتینا نه پرې کوي او ته بیا جنگ کې ور سره رسول مبارک ویلي دي چې څنګه دا کلمه وی چې لا اله الا الله اې دې مولا محفوظ دی وینا محفوظ دی یار څه محفوظ دی کلمه خدای ته راوي خو یو دی کیم ده کنه ده کتره انکار ده بیا بده وانده ده جانگویر سرک او بکر صدیق سوی بیتا ویل ده مولا پا خدای قسم می که کیم ده کنه چه دی دل منظور ده کتبل من سو فرق رو وری میز منی و ده کت نمانی کنه شا ری سر روزی چه کیم ده کنه جانگو کنه مرد ده کنه هر دمر سر سول سینه تیو ده کداوی دوی کنه جان کویر سر آخری عمر صاحب خدای پاک سینا خلو سکا جدا خوا بکر صدیق صاحب حق ده بلکل کنه اچھا جی قال عمر لا ابي بکر عمر سے بولا بکر صدیق سے تو کیف تقاتل الناس سرنگ جان کے تو دے کہ خال کے سرا وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خالت یرید رسول برک عمر تو متدا امر کرے شو دا انو قاتل الناس جزو جان کے خال کے سرا یعنی حتی یقول حتی کہ تیرا خدا کریم لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عاصم مني ماله ونفسه باج په دې سړي د مونږه مولا خپل او نفس خپل یار نخلوص یې کړو کنه او دا خلګه کلمه هو تروي او کلمه چې تروي رسول برک فرمایي چې دې نفس یا باج کړو معصوم یې کړو مولیا باج کړو کنه دا ته سره غوړي مړوي کنه الا بحقه مگر په حق د اسلام سره بیا مروای چې قتل یو کړو کې څوک کوي چې کا زنا وکړه پر جم کوي وحسابهم علی الله وکینه رئیس د زړه لري چې دا په خدای باندې قال ابو بکر صدیق صاحب ته چې والله مده بخدای کا سمیلا وقاتلنا خامخاز جان کا مند ہے کہ سر فرق بین الصلاۃ والزکات کہ کین سره جو غیر اور فرمان دل مزور زکات سے جلمین منی و زکات نہ منی فإن زکات حق المال زکات کے دا حق بے مال لا لکلمین دا حق بے بدن دا دارن زکات کے دا حق بے مال لا کرا او بلے حدیث ری صدا وی دی کہ عاصم من ماله ونفسه الا بحق الاسلام کبیر اسلام بیا حق دی قتل په باندې درکولو بیا خو مړوای شي و د زکوت یو د اسلام حق نه کنه شال کلمین د اسلام حق ده دارنګ زکوت یو حق ده کنه شا اچھا جی والله بخدای نه قسم لو منعونی قضا کچر له ایمان کو د مرا قضا داس قسم شای دا ما مریشی ته اشاره ده ورسته وروشي کنه کانو یؤدونه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی دی چې ورکول دی هغه شی رسول مبارک ته او متعین وکوي لقاتلتهم علی منعه زو جنگ کې دی صرف من کول دی هغه شی باندې فقال عمر عمر سے بویل وتا عمر سے ویلی دی چې فوالله مده په خدای قسم ما هوا نو شان دل الا من گرداشان وګرځدل انا رایتو ان رایت الله کنا چې مو ولید نو خدای په کل سره حافظ ابي بکر رضی الله تعالی عنہ له کتابه چې د خدای په خلوص کړی د سینا د ابو بکر صدیق ته د جنگ به پر مو ته خدای پاک دا که سمو ته مری مسله چې خدای دې د سینا د جنگ به پر خلوص کړی د دای په حق را کنه فعرفت انه الحق به مو ته پاته ولګی چې دا کې سچ ده د بالکل حق ده اچھا جی وقال علی ابن بکیر امام بخاری سے بھی کہ متا ابن بکیر سے بھی دی و عبدالله ابن صالح یار تا ویلی دی دی لیس دی طرفنا و لیس نقل کوي دی عقیل دی طرفنا عناقنا عناق رو غلا ده کنه دی عناق نقل کرد عناق دا ورغیوی تا ویل شی کنه دا مخشی دی شی دا اندار تا کدا والله لو منعونی کذا دی کذا پا دی بند عناقا رو غلا ده و خدای برا کسامی کدی سورکو دی منا یو ورغیوی ہے کنه رسول دې راځي د قدر کوي خو یو کی ور غي نه په شروع کوي واوی مثلا په دې باندې ور کوي نه بیا وځي دې سره جنگ وهو اصح دعنا کن تک چې دا اصح ته رواه الناس ونقل کړه دې حدیث لرا دې ټکی لرا حال کیا نرا رویونه یا انا سن انا تک نقل کړه وعقارا ها هنا لا يجوز ودا عقارا تکی لگا والله قد ایسی دانه دیره وکانا چه عقارا ویه چه والله لو منعونی عقارا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس صاحب جكيم لكان ويلي دي في قدم عيينة بن حسن بن حزيف بن بدر روغلو عيينة دا عيينة دا صحابيو كان هو دير كماكل كان شان نو ان لس ته داس ته کا د خلنه هو ته لو کنه چا به د کړل ټکنو کنه داس ته کنه رسول مبارک دته احمق وي وتل کنه رسول مبارک دای دې کیندا کنه احمق وي بل داس دې کیندا کنه هغه ونه و کنه اگر څه سره کې څه ته سوچ نه کوجه خلنه ته هو ته دې کیندا کنه شا کته کو په خپا شول کو خوشول شول کا مې لسره ویلا کې دو کنه ویلا کې دو کنه داس قسم سره یو کنه دا وینا روغلو چې کیم نه کنه فنزل علی ابن اخیه دا یو المار شو کو ور یرا خپل باندې ور یرا سکتا حر ابن قیس ابن حسن دا حر ابن قیس ابن حسن کنه هغه وینا ابن حسن دا دا قیس ابن حسن دا وینا او دا قیس سره وریای دا حر دا د قیس جای دا کنه بیا دا حر دا د وینا ور یرا شو کنه په دې باندې ولمار وکان من النفر الذین او د حور د اغه کسوننا یدنیهم عمر چې زون تر دې کول دی لره عمر صاحب کنه عمر صاحب چې زون تکیم نزدې خلق وګرا اغه زدا دور یراو د حور وکان القرا او وی کریون حافظون اصحاب مجلس عمر هغه چې کوم د چشتنون دی هغه مجلس دی عمر صاحب یو مشاورت یو چشتنون دی مشوره دی عمر صاحب عمر صاحب مشیرون چې راغوري دي زون سره دا حافظون کریون دا دی زون سره مشیرون لګولې وي که هورن کاله او شبابن کاله د پخو عمر ولویا که زونون ویا که هغه دا حافظون کریون که زونون وی که د پخو عمر ولوی دا دی زون سره د مشوره و اصحاب مجلس کې دا مقرر کړی دی زون سره په دې شه د حوریا و کنه فقال عیینا دا عیینا ابن حسن سره کنه دی ولې ابن اخیه دی وریا خپل تا کنه د حورته یبن اخی اولیه هل لکا وجهن عند هذا الامیر سرانگه ایتو سجی کند کنا وجهستا پن ذکی دی دیر امیر المومنین کنا دی عمر صاحب سنگا سرانگه ایتو جی کند سا سده لگی دی کنا دی لگی کنا چه میستو سی کنا سده امرا جی کند کنا ایتو لی خاص کو کلی خاص دینو کسو وجهستا کنا دیستا فتستاذن علی علیه چه جزاک او کرا بی متفضل بنده کنا او چیرې خو چې کیم ده کلام را دی مثلا نه سو را طریقه جوړې دي چې کیم ده کنه چې زه ملاقات ور سره وکړم چې کیم ده کنه ورسه او چې کیم ده کنه دا طریقه ته جوړه فقال بیا له ور یاره ته ول چې استاذن لك عليه هغه خبره د جزات او طلبین ته ته فد باندې قال ابن عباس ابن عباس ویل چې فاستاذن له عینا اجازه وه ته له هر عینا ته کنه ویراولو هر چې کیم ده کنه حضرت عمر صاحب ته وراو فلما دخل سواحت جور دخل تو په عمر صاحب باندې قال اده او عنایه ته چې ابن الخطاب ابن الخطاب عمر صاحب ته چې ولا خطاب زیا والله په خدای مله قسم ما تو تین الجزلا نرو کرے تنی تدا دیر بول خدرو کرے آسے غلطوے میں چے کم نکانا دا تو سائیگائی رو کہ خدا سپیرا تو سائی چے کم نکانا نرو کرے دا پر مکینا وکارے چے کم نکانا فوالله په خدای مې د قسم ما جاوزه عمر تر نشو په دې آیات باندې عمر صاحب حين تلاها عليه سوات چې تلاوت کو حر صاحب د آیات په دې باندې کنه وښ وډارې دو کنه نه راځي کیم نه کنه سنو ویلې د غترت وکان وقافا عند كتاب الله عز وجل او دې کیم نه کنه هر عمر صاحب زیات ستاپ پریم کا په بنردګی د کتاب د خدای په قرآن شریف او جاوه ته تلاوات کو پیسو یو حکم غوچ ور وداره دلو کانا کډه را غوسه ور غلی وا چې کیم دا کانا باس نه راوي چې کیم دا کانا چې آیات سره په مخ ور وداره دلو وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن شعب بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت اذا اسماء كان بي بي ولدي حتی الجنت والنار حتی که چه جنات و دوزاخ ما ولی دل کنا و اوحی الی وحی اکل شمت ایده خبره چه انکم تفتنون فی القبور وحی اکل شوید امت ایده خبره چه انکم تفتنون فی القبور ده تو سوی امتحان و خستل سی پا کبریشه پا کبریشه تو سو فتنه که وکا کیلی قریبا من فتنة الدجال تقریبا تقریبا دا نږدې وی د فتنې د دجال ته لکه د دجال فتنه چې سمره سخت دو دا مره په کابر ته د نکیر او منکر سون چې کیمدا کنه دا د سخت فتنه ده فام المؤمن او المسلم دا روي شکت چې مؤمن یو ولا که مسلم یو ولا لا ادري اي ذلك قالت اسماء پاتا نشتا متشکیم یو بده دویتا کشی ویلا دا جکیم دا کنا اسما بیویتا کنا دارا روی وی کنه چې په دې دوه ټکی کې کیم یو ټکار ته ویل له بهر حال یو ټکار ته وصلا له مؤمن یو ته وصلا له یا مسلم فیقول ته یی یو دغه مسلمان چې دا سره کې د ته پښتنه نه کې دغه متعلق په قبر دا محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد صلی الله علیه وسلم جاء على بالبينات يرتاقي کړو مثل بالبينات چې کیمله کنه پیغه معجزات سره پیغه وضح دلائل سره فعجبنا بمیر زده خبره ومنه و آمنه ایمان مرور په دبانه ویقال بی ملائکه طرفنا وینسی دی مسلمان تا نم صالحا خیر کا خپل په دې کاذب شي په حال کې درې ته چې تنیک سره علمنا انك موقن وستا دا پاتا و چې تا یقین کرین کوي کنا بالکل په دې خبره باندې ته یقین نه چې دا د خدای په امبار ده وامل منافق او المرتاب دا د روي شرط چې منافق کې وشاله اوریدل مې د خلک نه یقولون شیئا چې دې کله یو خبره فقلت ما د خلک سره کیسه کړه په دنیا کې ونه را بزر شه مې نو ایسو منا ویری یا کیسه کړه مو ته پاتل نه کیسه دا سیک وی کنه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك انا بزناد عن الارج نبي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برك ولدي دعوني ما تركتكما غرام کی مولا رسول پر مغرم کړی تو سره راو خدای تعالی باندې یو حکم وی زوی خپل ته بیانو چې دا حکم ده کنه اوس پښتنه بار نه کوي چې مو سه پر دې بیان کړه نه وی اوس ما پښتنه نه کوي کنه اوس مو غرام کوي کنه شا ځکه چې ځار پر تو پښتنه نه کوي خدای تعالی باندې حکم وغوړا نه کېدای شي دا تو پښتنه کې خدای ته فهم ورکړي دیو جنا در باندې فرض شي کنه خدای په کوه یې ولا وی کنه چې مو سه پر بیان نه وی ته کړه اوس ما غرام کوي ما پښتنه نه کوي دعوني ما تركتكما انما هغه پښتنه کړې دی و هغه اختلاف کړې دی په انبیاء را خپل باندې چې انبیاء یو خبره نه تکړه دی انبیاء را کلام کړو بل کار وکړ او پښتنه کړې ته عمران نه ډېرې دی حالت کړې ده مخشه امت فإذا رأيتكم من شيء سوحة چې من کوم زه تاسو لاره ای وشینا فاجتنه بوه سان ته ګرځي دی هغه شینا و اذا امرتكم بامر رسول چې امر کو زه تاسو په یو چار باندې فاتو منه یا تاسو چې کیم نه کنه ورته کې هغه چار ته منې کیسه